تقریبا د سور د قران کریم نه دو اتیا او نزول کې جن د کافي بابا ته په دې باندې خلاصا سلور حالات تا قیامت زجر برای منکرین تخویف اخروی او بیان د توحید علی سبیل الترقی د عبس دې صورت کې تلخیص د احوال او کې چې په تدویر کې ذکر شو سلور لای راولی دویم د مخکنه ترقی وما قدمت وأخرت درم دې مخکې صورت کې وفرمایل چې وإذا الموءودة سئلت دې صورت کې د مخ کې صورت نه حالات په ترقی تخویف کې هم ترقی مخ کې سیده خپل زیل بزی مدل ته وي پټې دې بنشي مخکی صورت کی توحید نو نو په دې صورت کی توحید د انفطار دویم د مخکی دویم د دې دریم د مخکی شپږم د دې څلورم آیات د مخکی وم د دې پنځم د مخکی څوارلسم د دې شپږم د مخکې نولسم د دې تیرا او د مخکې تیرا دې دیار لسم کې بشارت ان الابرار داغه دیار لسم کې و اذل جنت او دې چودا داغي بارا د دې سولا او داغي چبیس کله چې اسمان وچوي سیدی شي حالات د قیامت شروع دي دریم حال کله چې دریابونه جاری کړی شي ختم شو بداغي په طرف ته وإذا القبور بعثرت سلورم حال کله چې قبرونه لاندې باندې کړی شي هو بشهر یو نفس هغه چې مخکې تللی دی ورسو مخکې لېږلي دي درم قدمت اعمال نفسیه او اخرت نو اعمال سلورم قدمت دوړ اعمال دی مخی رستو حاصل د زجر د داسې مهربان ربنا د تشي غافل کړي الذي خلقك غزاد چې پیدا کړې دې تعالی را ګډه د مور کې د داسې مهربان رب نه څه شي غافل کړي پیدا یې کړې خلقک جمال یې درک حسن جمال شکرانه پکار ده فی ای صورت رکبک تالی جوړ درک ولولی او گورا دچا پلار دچا زوی رو زیم خیستاو بدمورا انزیر تو گورا شر ډیر زیاد دی او خنزیر د ویز دی جوړای بل راشي دې په غیرت نه خوري دیو جنا په مسلمان کې غیرت کم زکه شو فجارنا مراد چې قیامت نه مني کفرت الفجرہ یا زم چې په خپل حیله بانا د جنت نه نشي د جهنم نه نشي وته الله یو باسی آیات دلیل د معتزله نه دی یقینا بدکار په جهنم کې دي وردن بشي دي تا پرز انصاف وما هم عنها بغائبين انا بيد دين غير حاضر ابسنت بنئ یوم لا تملکو عبس کی توحید مسله او په سری رښتم آیات کې وا نو په دې صورت کې ها توحید مسله ذکر کړي یوم دا شرز دا بعد العنكبوت وقبل البقره په دې مخ کی صورت کې ما غرک بربک الکریم نو دې صورت کې ترغیب پیش کی ایمان او اعمال صالحه وکړه مخکې صورت کې وی عمل نامې به د فرشتو سره نو دلته وی چې دا په پس د مرګ نه په دې مخکې صورت کې کرام کاتبین ذکرو دنیا کې نو دې کې حال د اغلیک ذکر کئی چه دا با پس تمت نه پته لگی احوال د قیامت په دې صورت کې علی سبیل الترفی مخکې پټې دې بنشي وته بنشي نو دې ځي کې وی چې په مخصوصو رجسترو کې د دوه نمونه دي درج دي څوک د چا په سفارش خپل نوم وستې نشي د دې لسم د مخکې نه هم د صورت دعوه ترغیب الى التوحید پکې هم دی چې فلیتنافس المتنافسون ويل للمطففين علاقت ته زجر دی د پارا د کمون کو للمطففین د کم ورکوونکو د پاره تا خلق چې پناس او پتول کې کمې کوي نو د الله دربار ته به حاضرېږي نه یو ته سبحان الله وی یو بل ته الحمدلله وی الذين هكسان اذا تعالو کله چې تلی د خلقونه جو کخلی د خلقونه علا په معنا د من وراخلی د اخر د پاره د طول کوشش نه کوي ته قیامت سره ولګا وإذا قالوهم او کله چې جو ورکی دوی لرا یا طول ورکی نو کمی کوي علا یظن تخیال نه دغه خلکو چې دوی با راپور تکلی شي ويل للمطففين مدینی والا خلق کله چې نبی علیہ السلام راغی دا کمه او پتی سوی چې رجل د ابو جهینا او داغه دوا اوګیو په یو باندې ورکاو چیز کم او په بل باندې د بل نه راستم زمونږ والی سواد په دور کې وشریانم داسیو سان نو پکار لیک تبدانو لس حالات په حجا او ذکر کوي په سجین کې وي د اومې زمکه لاندې بیکار وي تاوانی وي کسان چې نه مني قیامت وما یکذب به دروغ امتحان کوي د دې مگر هر ظالم اعتقادي حسین ګناهګار فعلی اذا تلعنه آیاتنا ویل شي چې دا هغه چې تاسو دې لر درو جنګنا کلا ان کتاب الابرار بشارت ته حق دا یقینا لتنی کانو ابرار اخیار علیین کی خوشاله وي په اعلی او مشروبات سره بزوی توازو توازو کې دي شي لیکتنه کانو علین کې دوم اسمان لپاسا جنت شو کتاب دی لیکل شوی حاضری بکی دیتا نیز دیکل شوی خلق ان الابرار لس حالات کی بشارت یقینا نیکان په نعمتونو کې علی الارائک ينظرون په تختونو باندې به تماشې کوي مالک بن انس وی چې دشمنان الله نه ویني نو نیکان به ویني امام شافعی رحمه الله فرمایي چې یو قوم د عذاب د وجنه الله ته خفه ده محجوبون نو سقوم چې الله ته خوشاله هغه به ویني زجاج وی چې دا دلیل دی چې الله عز وجل په قیامت کې لیدې شي رؤیت شته زاد المسیر على الارائك ينظرون نعمك ينظرون وروت خوان ورکی سړی له چې دشمن له سزا ورکول کیږي ينظرون چې چې غواړي نو هغه ورته حاضر دي شي دیدار الهی قیامت کی تیر شو وجوه یوم ازن ناظرة الى ربها ناظرة امام رازی یا اعطاهم الله من الكرامه معلوموي بته په جنبت مخونو د دې کې تازه کې د نعمت ولې شي په شي باندې خالص شراب اپکړې شوی من رحیقین شراب شو یا چینه په جنت کې د مشکو سره خلط مختوم ممزوج مختومون دنیا کې لاکه نو ختامه مست مثال لکه خباب عمار بلال چل الله نو زامن ورکی نو داول نمونه کېږي خسته خسته نمونه دي او مؤمنانو پورې به خندل کله چې تیرې د پوزوی باندې یتغامزون مستریه به وهلې اشاره به کولې کوسترګو باندې ټوکې به کولې انعام دا مضمون ذکر کړو کله چې واپس وشو اهل پلتان واپس کېدل خبرې به جوړولې د ځان نه به پکې سکه خو دې پکې هي او کله وی چې د دوی لاره نوري دا کم کلی هر خبره د پیغمبر منی د دنیا نفی نقصان ته نه ګوري ندی راوی گلی شوی پدوی بنی حفاظت کون کی چوکیداران بعد الانفطار وقبل الروم په دې مخکې صورت کې بیان د مقر د کتابت د فرشتو نو په دې کې پیش کول دی عرض په دې مخ کې صورت کې د عمل نامو حالت او پسمرګي نو دلته دغه حالت شو وقل حشر مخکې صورت کې ترغیب ال ایمان نو دلته ال الاعمال مخکې زجر په انکار قولی چې انکار د قران نه نو دلته زجر په انکار عملی دعوه د صورت شپږم آیات کې ترغیب اعمال صالحه وکړه خلاصہ تخویف اخروی ترغیب اعمال صالحه وکړه ثبوت قیامت لپاره شواهد زجر مشرکین ته او مسله د توحید لا ترکبن طبقا عن طبق د اثبات د قیامت لپاره د عالم د فنا اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت تخویف اخروی کله چې اسمانو چوي سیری شي اوشليږي زامن علامات القيامه فرقان دا مضمون سوره رحمان سینتیس کی حقش پارسن کی دا کنایه دا د قدرت کامله د نفاذ نه اکلا چې زمکا ورکړې شي اوګده کړې شي لوړې جوړې کې ختم شي اے بوسیتا تا یو میدان شي وصارت طعام وګورئ هغه چې په دې کې دي اول کې احوال د حشر بیا بشارت وون کی لسم کی تخویف شواهد و ذکر کی بی اثبات البعث د شپارسم نه شلم کی زجر بی انکار القرآن او آخر کی مختصر بشارت اخبار بمعنى الانشاء فاما بشارت هر چې دی هغه څوک چې د شوغه ته کتاب د د په خلاص نو زردا چې وبکړې شي د سر حساب ویړیا حساب یسیر عرض دا دې کړی دی دا عرض دی یو منو پشا عزبا نو دغه جواب نشته د ولی جواب په قیامت کې څوک نشي کولی واپس بشي اهل خپل ته خوشاله واما من اوتی کتابه تخویف اخروی هر چې دی هغه څوک چې ورکړي شي هغه ته عمل نامه د هغه وروسته د شی نه ید یسرا خلف ظهره دیم مفسرین لیکي چې دا لاس په مات کو په شابو ور اوچورلی دریم مفسرین لیکي په دنیا کې دې الټا روانو نو يتحول وجهه وجهه الى قفاه وراء ظهره سلورم چاله په ګس چاله په شا ما مخکې ویلو زردا چې کلی بده هلاکت هلاړ بشتی زور تا بل کړی شوی او قال خپل کې خوشاله یالیو خامخا سپاره به شي تاسو په یو حال وروسته د بل حال نه لفظي معنا شوه خامخا ورځی به تاسو په یو حال وروسته د بل حال نه ما لهم زجر دی سیدی دوی لرا چیمان نروڑی او کل چودستی شپدی قرآن سجدن کئی ترغیب ایمان او عمل صالحه تا مگر هغه کسان چې ایمان وروړي اکړینی کې نو د دې لپاره اجر ده غیر ممنون بانتها بلا منن و عزا غیر ممنون ختمی گی بنا کمی گی بنا نقصان بپکی نرازی پوری ټیک دی بسم الله الرحمن الرحیم بروج مکی صورت ته ترتیبا د سورۃ قران کریم نه 85 او په نزول کې ویشتم بعد الشمس وقبل الدين په دې مخکې صورت کې زجرو چې دوی ایمان نه وروړي نو دې صورت کې وي چې د حق مقابله کوي مخکې صورت کې صرف تخویف او قروي نو دلته دنیوي ذکر کوي دریم مخ کی صورت کی د دو فرقو تقابل اخروی نو دلته د دنیا هم ذکر کړي دعوه د صورت تخویف دنیوی د پاره د مخالفینو دولسم کی براشي درې شواهد پیش کړي چې الله محیطم بكم ځکه دې صورت کې درې دعوی دي الله د عذاب نه نشي بچ کړي دیم د الله عذاب ورځ د قیامت سخت دی دریم د دنیا برعکس قیامت پر ورځ به مؤمنان شاهد او کفار مشهودي پاتې صورت کې د دې متعلق آیاتونه والسماء ذات البروج شیخ تپنتیر رحمه الله بوي چې نمونی د موحدینو پیش کړي قسم دې پاسمان چې لارو والا دې ذات البروج پړاونو والا د نور دولس پړاو دي او د سپوږمۍ په هر میاشت کې اتیش اسمان نه نشي پنا کېدی رحمان هم دا مضمون بے سلطان دری دیر شم کی ویوم المعود دوی مداروا گواه باندې چې کافر دی په دنیا کې ومشهودین چې گواه کړی شوی باغ گواهی کړی شوی شیخ رحمه الله به فرمایل د پنځپیر شاهدین شیخ په فرمایي کې په صورت کې بیان د شواهد دی په سبیل د لوک نشر غیر مرتب او دوم داسي قتل اصحاب الخدود ملعون دی کندو والا اصحاب الخدود کندو والا دا د عیسی علی السلام نه دیش کاله مخکې دا واقعا راغلی دا زنواس بادشاہ د یمن بت پرستو حق دین په دغه وخت کې نصرانیت او ساحر ګډا شو وی په هی ملک وګورا اخی په هی چې زور تا خپل جادو کوډیو خیمه عبد الله ابن تعمیر سبق زکی لارا کی راهب دی غنم زدکری راهب ورته وی چې زما حل بچا کنه وای الته چیزی نو راهب قاری کی نا وخت دی کو وی پوری سار شو ساحر پور ته چیزی یروی ساحری سار کړو لار کی تعلیم دراهب زده کوي حق دین اجدهاره روډي بلاک کړي دي د جادو خبرې کوي سنه کیږي راهب هغه خبره دو اجدها هلاک شو خلق را پند دینو منا الله ته بز سوال کوم روغ شو لاړ بادشاہ مخ کې ودرې دونو لګي دو راهب عرق وزیری مړ کړو الک نمبر راغی انټرویو کې اصلي چې الکا ستارب سوق دی وی ربي وربک الله ورته وی چا ستارب غیر زمانه بل څوک شته ایته سوی وی کی چا نو بادشاہ غصه شو فوج ته حواله کړ چې د غره سر ته یو پیژوي او تاوی کوي الک دعا کوي اللهم اكفنيهم بما شئت دا مجربه دعا ده زلزله شو فوج هلاک شو الک دوه موټر راغی او دا به وای چې بسم الله رب الغلا د دې الک یو رب دې ما ته نه پری دی وجلو تا نو زه خاص په امداد د نوم د الله الک پدی ځای ولګي ویکن دیو کنا اور په کبل کا چې سوکتا ته سجده کوي بوت تا غو بچ ورنه ورځي وا مو سره د بچینا بچیو ورځو بچی چې شروع کړی دعوت وما اصبري فإنك على الحق چې دا الله عذاب پر دې د قیامت سخت دی وشاهد و مشهود دنیا برعکس با د قیامت پر دې مؤمنان شاهد او کفار مشهود کذالک نجزی الکافرین ملعون دی کندوالا چور خاوند خشاک از هم درې می دعوی سره لګي کله چې دوی په دې باندې ناس قتل اصحاب الاخدود وهم او دوی هغه چې کوي دوی په مؤمنانو حاضر عیب نو معلوم کړی د دوی نه مگر چې ایمان راړه په الله زبردست او ستایل شوی الذي له ملك السماوات ترقی د انشقاق مسله د توحید هر څه د الله په قبضه او تصرف کې حاضر ناظر هغه حاجات صرف تاغه نه غواړي هغه ذات چې داغه لپاره وا شهید اسمنو کې الله پاس من حاضر ناظر شاهدی و مشهود کی مفسرین امام رازی او بین دی واپس شي نو دوی د پر عذاب د جهنم او دوی د پر عذاب د سلو ان الذين امنوا فشرت یقینا هغه کسان چې ایمان وروړل اکړي نیکی دوی د پر باغونه چې بیګي بلا نه نغینه ولې ادا برې لوی الفوز الکبیر څخه ستنوم د شاعر کتاب شیخ رحمه الله با پڑاو وړه دور کی علماء بو کبا دیر پخستان ناز بنده سره غلیک شتا ان نبت شرب بکل شدید د دوی می دعوی سره تعلق لري د قیامت ورځ سخته ده نو غریب هم سخته ژوند رب ستا سختی حاملا یقیناً الله اول پیدا کول کی او دوباره دا الله بخون کې محبت والا خواندا شلوي فعال کون کې داغي چوغړي هل اتاکا حدیث الجنود اولی دعوی سره لګي اسمان پتا محیط ته لا تنفذون الا بسلطان تختیدې تی نشي نو دغه سي الله د ټولونو محیط سراغل دا تا تواقع د لخ کرو نمونه پیشقی د اقوام مهلکو چې هلاک کړی شوی دی فرعون سمون وللذین کفروا ما بقی موضع شبهت بلکې کافران په تکذیب کې دي الله په دوی باندې حاتکون کړي کفر نو پکار نو مناسب بلکې دا قران نو شانوالا په پښتو د حفاظت کې تغییر پکې څوک نشي کولای فی لوح محفوظ د الله په دفتر کې قاری نافع وی چې محفوظون دی طارق مکی صورت ته ترتیبا د سورۃ قران کریم نشفق اتیا او په نزول کې شفق دیشم بعد البلد وقبل القمر دې مخ کی صورت کې عذاب ذکر په پخانو نو دلته عذاب د موجودینو ذکر کوي دویم مخ کی صورت کی تخویف تاخیرت نو دلته پاغی شواهد او دلائل عقلیه دریم دی مخ کی صورت کی چې څوک قران نه مني نو دی صورت کی داغی حقارت دا مکذب بیانی دعوی مهل الكافرین امهلهم روائدہ او صورت ممتاز په ذکر د شاهدی خاص باندې ممتاز په مبدی د خلق الانسان خلاصا تخویف یو پروی ثبوت قیامت تفار شاهد دلیل عقلی او د حشر متعلق دونمونی او صورت چې ختمیږي نو د ټول مضمون د قیامت سره جواهر القرآن کې شیخ تپندای رحمه الله فرمایي د داسې شواهد او د واضح بیاناتو باوجود کنه مني نو لغونی مهلت ولا ورکا که بیا نه مني نو وبني ولې شي دویم وی د تادای نه کار ماخلا دنیا میدانی جنگ دی اخرت را روان دی والسماء والطارق تخویف اخروی او شواهد اول قسم نه پاسمان حافظ دې څوکیدار په مقرر دې وینظر الانسان مما خلق یو مضمون شواهد ذکر شو ستوري نه نشي پناه کېدې نه الله نه مڅنګ غایب شي دلیل عقلی د پاره د ثبوت قیامت و انسانا شروع پدیو قیامتنا مضمون د قیامتو حل تعالی الانسان نو ختمیم پدی باندې دلیل عقلی پیشکی انفسی دلیل ودی ګوري انسان د تشینه پیدا کړی شوی دی دلیل عقلی د پاره د ثبوت قیامت چاویلی دی اغا تلو تلو پختای خی طرف تا او گس طرف تا الله واپس کولو دو قدرت والا رے یوم تبل السرائر متعلق ده على رجعه پوری حکم راز چکارا بکلی شرازونا نبی دلرا من قوت طاقت و امدادی والسماء ذات الرجع درم مضمون بیان د شواهدو قسم پاسمان چې خاوند چکار اختلافي معنی انه لقول فصل مسله د قیامت یقینا دا وینا په خره ان دا ټوکا انهم یکیدون کیدان د ټول مضمون د قیامت سره ولګا د قیامت نه چر روان دي بسم الله الرحمن الرحیم اعلا مکی صورت تے ترتیبا ستاسی او په نزول کې اتم یو نومي سبح هم دی بعد التکویر وقبل الليل اعلان تر اخیره پوری اهم مزامین دوا توحید موضوع قرآن تزهید فی الدنیا حق چې دې نه مني نو دې د دنیا مینی راغستې دي او باقی طبیعی مزامین دوی په دې صورت کې تخویف ذکر شو نو دلته طریقه د نجات تعذاب نه راشه توحید معنا په دې مخ کی صورت کې پیدایش ته انسان نو دې صورت کې داغه تسویه دیر هدایت ذکر کی خلق فسوا قدر فهدا مخ کی صورت کی د هر چا حافظ تا نو دلته وی الله خالق او مربی مخ کی صورت کی تخویف عذاب دلته ترغیب ال توحید یی دې شچ اومنی او احتسام د صورت په دلیل نقلی سبح اسم ربک الاعلى پاک وګڼنوم رب چې لوی دی او چته سلور امور په کارسازي ذکر کړي اوله دعوا ده که په صورت کې توحید ته تزهید په دنیا دی هغه ذات چې پیدا کړي فسوان برابر کړي اوله مسله شو قرآن مزامین را غنډی بسم الله الحمد لله یا ایها الناس اعبدوا نذلت سبح اسم ربک الاعلى دلیل د ایجاد سلور امور خلق فسوى اندازه کړی دی د خلقو کمال وی رایبنا کله چې ته مسله بیانای نو پتا به فیس کیږي فلا تنسا نسیان لکن لم یشع او دا بدا سشی الا ما شاء الله مگر اوغانی چل مگر هغه چې اوغانی الله منسوخ حمکن شو نو دلته وسوی حمدان په هر څه پوها الله پوره پخکارا او هغه چې پټي دعوا سبح توحید مساله د په دلیل کارسازی او غیبدانی صورت کې تزهید په دنیا او ترغیب ایمان ته پیش کړي نو د اول دعوی د پار انعام سنو پر اوکا فلا تنسا ونیسرک لیسرا انعام د پار د دوی می دعوی سنقریو کان یقینا مولولو تا تا قرآن تبیرینا ونیسرو کن یسرا آسانو تا تا لاری دا سانتیا انعام د دویمی دعوی دا پارا ونر سره په دمه دمه دی بوزو اسانی تا روز تو روزا اسانی الله دې زمون په دې ملک کوم اسانتیا راولي ونو یسر کلی یسرا او وذکر ان نفعت الذکر تسلی د نبی علیہ السلام تا بیان کا قرآن ان پمانا دے یقینا یقینا نفور کی دا بیانول اس ذکر ماوردی وی ان په معنا د اس کا د فرشکال منکو ان نفعت الذکر عمومی دعوت کی سکون یو کنا او بیان به کوي خصوصی دعوت تذکیر خاص کا الله به یو انابت والا پیدا کی کنیز دیونه منی د لری خلق براشی په دې صورت کې اصل کې درې دعوی دی یو توحید دی نو دیم ترغیب القرآن دی مهم کې وذکر نفعت الذکر توحید او دین ترغیب ال قران مانع داغي پیشقی دی لارې تر رکاوټ او هغه مینه د دنیا نو تزهید په دنیا او پیشقی نصیحت کا یقینا نفرسی نصیحت سذکر من یخشا بشارت زرد چې نصیحت به قبول کی اقصد کی اپر ډاډه بشي د دین اواز وختا تخویف او پروي داخلي د بور لوی تا بیا باندې مری پدې کې چې خاتمه وشي ایرای بینا داسی حافظه می دل درکړی د قوت قد افلح من تزکا دری صفات بشارت تحقیق کامیاب دی هغه څوک چې ځان بچ کړي شرک نه آیا دې کوم رب دعا وکړه معنی مینه د دنیا بلکې فخوي تاسو جند دنیا توحید نمانی وجه دنیا دا اخرت غره ده او همیشه سورت پینځه خبرې وکړي دعوه یې پیش کړه او همکن همدانی پیش کړه په دې لاره دوه انعامات سنقرئک ونیسرک رکاوټ مینه د دنیا پنځ پیر بلکې وهوي تاسو ژوند دنیا او آخرت ورده او همیشه ان هذا دلیل نقلی از کتب سابقه یقینا دا کتابونو مخکینو کشتا چې کتابونه د ابراهیم او د موسی علیهم السلام تورات ته چویلی دي لسحفی ترتیبا د سورۃ قران کریم نه اتاتی او په نزول کې اتش پیتم په دې مخ کې سورۃ کې د جنت ذکر او د غي د اهل ذکر او اجمالاً نو دې سورۃ کې تفصیل کوي خلاصہ ابتدا کی تخویف و قروی و بشارت او په درمیان کی سلور نمونی د بشارت او باغی تفریح آخر کی تسلی مخ کی صورت کی یخشا مخ کی صورت کی امر بالتذکیر و بشرط النفع ان نفعت الذکر دلتا امر بالتذکیر ستا زمواری دارا مخ کی صورت کی لوی خبر ذکرو دعوا د صورت تخویف بشارت یقینا راغل دا تا تا خبر دا فت پټون کی پټ بکی مخلوقات لرا جون دیر مخونان غاشیه نوم د اور د جهنم په دغه ورځ حاشیه عاجز ذلیل اخرت کې عامله محنت کون کی ناسبا ستړي اندوستړي خدای ناراض عاملتون کار به کړی ستړي شوی وي خدا شیلی کی بور گرم تا عمر رضی اللہ عنہ شانت تا راہبو وچ کلک تیلے امیر المومنین اجڑل ازالت الخفات تسقا من عین نانیه بولی بشی پدوی دچینی گرمی جوشوهن کی نبی دوی لر خوراک الا من ذریع مگر از زیدار بوټه پزمکی پوری پیوست چې لونی شبرق ورته ویل شي چې اوچی نظری ورته ویل کیږي لا یسمنو نو به سربول کوي ان با دفقی لغا د اولنا تخویف تر دیو ما یا تا پوری بل وجوه العشاء نو اوس بشارت تر شپاړسمه پورې بل وجوه العشاء وجوه ډیر مخونه په دغه ورځ تر تازه بسعیها خپل عمل د وجه د خپل عمل نه خوشاله واغتو اوچتو کې نبوری په دې کې بیهوده خبرې بے فیدې خبرې لا غیا اسم فاعل ذو قضا مصدر دې خاون د لغوی فیها عین جاریه څلور امور ذکر کړي آیا دونو ګوریو په څنګه پیدا کړی شوی دی تفریق دویما اسمان ته څنګه پورته کړی شوی دی دغه چې پیدا کړی شوی دی غرونو ته څنګه درولې شوی دی او ځمکې ته څنګه غوړولې شوی دی یو سړی وای چې د دوړ جهان عزت ما کې لراغله او خلق راته او پس خیره او خلوی نه لیکن د خپل مالک منقاد دی انسان ولې د الله نه منقاد کیږي اسمان کاپ نفرسانی باران وری غرونو کې استقلال زمکه کې تواضع ذکر تسلی دا نصیحت کوا انما انت مذکر تاستا ذمہ داری دا ډیوټی دی دا یقینا تا نصیحت کوونکې هدایت کوونکې الله دې نه تبدی باندې داروغه مسیطر مقرر کړی شوی الا من تولى استثناء منقطع مگر هغه څوک چې مخه وګرځاو د حق نه او انکار وکړو موضوع د صورت تزهید په دنیا اهانت د حب مال او د دنیا اول کې اوقات ته قبل دود دعا په درمیان کې مرض سبب مرض علاج مرض په اخر کې ترغیب اعمال صالحه او انسان د دنیا مینی راغسته دی مبارک وختونه دی او باغی کی دعا نه کوي مرض علاج راش آخرت یاد کا والفجر وليال عشرين قسم نه پوخت سبا کال کیوا لوی اختر اشپیلس د رمضان د اخیری لس شپې په دې کې مقصود عبادت ځکه الله ليله القدر دغه ساتلې ده اپا تکای نا تکای هر ورځ وې ځکه یا جوته یا تاخه والشفع والوتر په دې مخ کی صورت کی تخویف بشارت نو دې صورت کی ترغیب پیش کړي چې په اوقات مبارکاو کې د عذاب د بچ کېدو طریقه مخ کی تخویف او خروی نو دلته دنیوی بواقعات ثابت دي دعوا تزهید بالطرق الثلاثه مرض لسم شپارسم کی سبب مرض ستر اٹھارہ کی علاج مرض د 21 نمبر شروع شي مخ کې اخرت ذکر او نزد تزهید په دنیا دیزه کی لفظ دربا اته پیری ذکر کئی والشفع والوتر صورت ممتاز په اوقاتو د تزرو هغه صورت چې پاګه کې مرض سبب مرض علاج ذکر دی صورت ممتاز په نفس مطمئنه والشفع والمطر او په تکي او نه تکي باندې جوړي او به جوړي والا خو خواب خلقو یو استش ویلې چیرې دو دعا نه مني منکر د دعا خو کافر دی صحابه راغله د نبی علیہ السلام د عبادت تپوس کله روزه کله پوجا بیان نشتا کله د کله وی چاوی زمون د نبی علیہ السلام سره څه نسبت نو یو وی زبا وعده نکوم نو بل وی زما به همیشه روجی نبی علیہ السلام راغه خبر شو راوی غوښته والحافظون لحدود الله صاف مونږ ته بدعت وي اجتماع ام المؤمنین وی چې کومور پلار می ژوندۍ شي نو زه دا نه پریدم اول بداو کم بیا بزم دا و استغفار لا مخه خیر را لستړي مشي دا جز کی حیرانی نباشت کاری دی دین کې خپل عقل چلول د عقل نه کار اغستل نه نه نستو ګورا هزار نقطه باری کا ترجمو انجاز نهر کې سر به تراشت قلندری دارد امور د دنیا ځان لشه دي مدینه ته نبی علیہ السلام راغی نو خلقو قلمونه لګول وملګوي کړي گئی ورما کم شو انما انا بشر واللی او پشپا اذا اسرا کله چې چاربان شي روان شي هل فی ذالک یقینا شته پدې کې قسم پورا حساب د عقل من لپاره علم تر کیف فعل ربک بعاد جواب قسم محذوف چې لتعذبن نګوري نمونه د تخفیف جنیوی سکانی کړي د ربستا د عادیانو سره الواد دیرم چې خاون د دغو دغو عمارتونو ستنو والا چې نجی پیدا کړی شي په شان داغي بل بلاد ټولو خارونو کې اوله جاب الصخره تراشلی بای گٹی پلمونو دو غرونو کی درین فرعون میخونو علا ایدیانو باندی اللذین دریو وړو سره لګي هغه کسان چې د حد نه تیروتی په کولو کې ډېر خور کړو پاره کې فساد عزت منی کی لگا عهدا ورته میلاو شي فاکرمه نعمت ولور کی نورو وی رب زما عزت کو واما اذا مبتلاه کله چې ازمی حکم په دمانه رب ددا کم کی په دروزی نو رب زما سپکاوي او کو هیڅ چرینه داسې نه ده ها سبب مرض مینه کوي د مال سره حلال حرام ته نه ګوري په پټک زړه په مینه ډیره علاج تخویف ذکر کی بلوجوه السمانیه شپگشتمه پوری کلا هیچ چرې داسې نو پکار په دغه ورځ د نصیحت قبل انسان اچته به میلاویږي دتا هاي ارمان قدن تل حیاتی عمل می مخکې را لېږلې وې د پاره د ژوند خپل په دغه ورځ عذاب بنشور کولې پشان د عذاب د الله یې څوک راضیتن خوشاله خوشاله کړی شوی الله دی واغست ارجعی الی ربک ټول دنیا ستا شو سلطان محمود غزنوی خبا چا تیر شوی دی خلیفہ نو عیاض باندې د سره مینه ډیره وا چای څخه ستنه دی وزیرانو اعتراض وکړو نو یو ځل نه اعلان وکړو وزیران ټول د مارخواړي اندوخر دی عیاض د بادشاہ سره ولاړ دی ملقت يدك شغلا ولم اصد فقرا قران الله زمون جماعت لور کړی دی ترغیب ذکر لور کوي ودخلی جنتی شربینی وی دا جمله اگر چی عمل ده لیکن په معنا د خبر ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره بلد مکی سورت ته ترتیبا نوی اپو نزول کې 35 بعد قاف وقبل طارق په دې مخ کې صورت کې اهانت د دنیا ذکر شو نو په دې صورت کې زجر ورکي چې څوک بې ځای خرج کوي یمخ کی صورت کې چې تاسو د یتیم اکرام نه کوئ نو دته ترغیب دی د یتیم سره خو کا احسان کا مخ کی صورت کې دنیا دا اقوام ثلاثه نو دلته چې کوم موجوده خلق دی په دې مخکې صورت کې ترغیب تزرع نو دلته ترغیب صالح محنت تا تحذیر د ناکار نظام بچتا په دې مخ کی صورت کی حب دنیا مزمتو نو دې صورت کی وی راشه مصارف صحیحو پی جانا دا صورت اصل کی تتما د مخکینی صورت تا سوره اعلانا خاتمه د قران کریم شروع ده فاتحه دی باچا عنوان د قران کریم سترګې دی پیرانا شو مینز راتو نو اعلی خاتمه شیخ ته پنځیر رحمه الله بوی چې په دې صورت کې اصلاح البلد او داغي درې اصول ذکر کړي وی خلق راغلی او ما اصلاح پار راغلی وی اصلاح البلد بلیجیٹ ما یرا تاسو سره اصول څه هیڅ پتا ورته نه نو شیخ رحمه الله وی چې قران کې داسې یو صورت شته چې هغه ته ویلیجیټ وی سورۃ البلد اصلاح د کلی یو او درې اصول داغه پیش کړي یو چې مشر داغه با جفاکشي او دویمه خبره مال چې سختی نو هغه به په صحیح ځای باندې به مال لګي او دریم د ملک ارکان به یو بل ته صبر کوي ملک چې سمیږي هم پرې سمیږي اول اصل څلورم آیات کې لقد خلقنا الانسان فی کبد امیر دې جفاکش د کاپټرو کې نه ګرځي عام ګاډي کې ګرځي پروتوکول نشتا خلفاو داسې ښه نن سبا وزیر چې راځي نو یو لاش پر روان یا غرړه غرړه به جوړي امیر جفاکش پکار دی دا نه چې په لکونو کروڑونو هڅه حساب کتاب ور سره نه اول به غلط حساب وکړه نو اول اصل امیر جفاکش نو دیم مال به په صحیح مصرف کې لګای یقول اهلک مال اللبدا نو دریم د ملک ارکان به یو بل ته صبر کوي من ویلیم دادی زمن کار د حکومت سره نشتا څوک راضی راضی دی خو خو نور تکو چې اپوزیشن ځان سره واخلا اپوزیشن دیم لا اقسم بهذا البلد شاهد اول دو شواهد پیشقی دنیا ته انسان ته د مشقت لپاره راغلی قسم کوم پدې کلی هیڅوک د محنت او د مشقت نه آزاد نه دی وان تحل بهذا البلد جمله معترضه په تور د پیشنګوي د حلال غنل شي په دې کلی کې یو وخت پداسي چې الله تعالی فتح درکړي دلغه وخت اجازه والدین دیم شاهد وسمینی پپلا او هغه چې اولاد دی ټول په غم کې دي لقد خلقنا الانسان فی کبد جواب قسم یقینا پیدا کړی دی انسان په محنت کولو کې فی کبد لقد خلقنا الانسان امیر جفا کش پکار احسبو زجر دے سگمان کی دے اللہ یقدر علیه احد چې وبن لري په دمنې قدرت هیڅوک وبن مومي تکبر او غرور کوي وی خرق کمان ډیر د اسلام په خلاف کې احلقتم علی اللبدا صحیح زیو پیجنا او پاغی کی مال خرچ کا احسبو آیا دې ګمان کوي چې نیوینه دلره هیڅوک د دین د حق په خاطر تکلیفونه او مشقت برداشت کول وقت رقبتین بیان د مصارفو ازادول نمری وراک ورکول دی پروزی دلوگا کی فی یوم زی مسغبا پا دی غزو کی پا دی بلا کی هم پکار دا دا چې دیو بل سر ایثار وشي سرسای ډیر زیات اور کړی شي او مستحقین له اور کړی شي زیات دا غین اور کړی شي او اطعام فی یوم ذی مسغبا یتیم تا رشتہ دار دی آیا مسکین تا چې په خورو کې پروت دی خاور والا دی ثم كان من الذين خیرات دی خو عقیده به برابرۍ دیدا کسان چې مان وروړي په خبره کې یو بل ته په صبر او په خبره کې یو بل ته د مهربانۍ د ملک ارکان یو بل ته صبر یو بل راخ کودنه اولائک اصحاب المیمنه دغه کسان دي خواندان د فی طرف د مهرباني والذین کفروا تخویف اخروی هغه کسان چې کافران دي کفر کړي په تنظیم دوی ناکار قسمت والا دي علیهم پدوی بنی نارون اور دی مقصدا سرخول پی خوده شوی اصول د اصلاح البلد ملی جیب امیر جفاکش لقد خلقنا الانسان فی کبد پیدایشنا تر عاقبتا تر اخیره پوری لقد خلقنا الانسان فی کبد دیم مصارف پی جنا فق رقبا صحیح زی کمال اولگا نو درین د ملک ارکان یو بل تصبر شرط ممتاز په ذکر د عزمت د بلد حرام لا اقسم بهذا البلد صورت ممتاز په ذکر د استحلال د پیغمبري پاک چیرې یو وخت په پکې ته حلال ګڼل شي سو پیغمبر علی السلام ته فتمه کی اجازه تو هغه صورت چې مصارف شریعه د انفاق ذکر کو یتیم انزام قربا مسکین انزام تربا صورت کې مثلثات کې درې گواهی پکې ذکر شوي او صاحب قبیحه پکې د درې ذکر شو اسباب د علم پکې درې ذکر شو علم نجل له عینین ولسان و شفتین مصارف شریعه هم درې ذکر وقف رکبه دخشوي مقصده بنکړې شوې د هر طرف نه لقد خلقنا الانسان فی کبد د دنیا د پاره یو سړی دی او هغه تکلیف تیری هنو د دنیا غم همیشه غم لګه خوشحالي هغه عارضي غپ لګا به خپل طبيعت ته وګوره د اخرت غم چې پرې نو د زړه سرور بسم الله الرحمن الرحیم سوره شمس مکی سورت ته ترتیبا یو نوی او په نزول کې شپږشتم بعد القدر وقبل البروج خلاصه موضوع تفریق قفل اعتقاد او د دې د پاره څلور شواهد او پاخر کې تخویف دنیوي سمود به ذکر کی مخکې دوه ډلې ذکر شي نو دې صورت کې به وي په مینځ داغو کې ډېر فرق دی یو په شان د نور دی یو په شان د ورځې دی بل په شان د شپې دي دیم مخ کی د دې امت بے ځای خرج کوون کړ نو په دې صورت کې پوخانی سمودیان قد زغت سمود دریم مخ کی بے ځای خرج کوون کو تا تخویف اخروی نو دلته دنیوی صورت ممتاز څلور امور دغه تقابل ذکر کوي و شمس و ضحاها نور او سپوږمۍ شپه او ورځ اسمان او زمکه حجور او تقوا هغه صورت چې پاغي کې دمدمه ذکر د په مکذبینو باندې په دې یو صورت کې ټول فلسفه راجمه جوهر عرض جوهر بسيط مركب مركب ونفس وما سواها بسيط علوي سفلي علوي والشمس وضحاها سفلي والأرض وما طحاها قسمی دی پنوار اپرانا دنوار باندی د موحد اعتقاد بالکل حجت روا غیبدان کارساز په غیر د الله نه بل څه نشته دا صورت ته مخکې صورت ته پاره کت تفسیر دی ها مخکې اصحاب المیمنه اصحاب المشتمه نو دي کې ویغه څوک دي او دلې دې دلا د بدای وتقواها الا د پرهیزګارای فجور مشرک تقوا موحده د موحد اعتقاد په شان د نور دروازي د اسمان حتقواها قد افلح جواب قشم تحقیق کامیاب دی هغه څوک چې پاک ځان خپل لرا فعل دی هغه څوک چې ګډوډي ځان خپل لرا د ساحه ځان ګډوډ کو کذبت ثمود بتغواها نمونه تخفیف دنیوی دروغجن کیا کړو سمودیانو په سرکشه خپلې تنومندو مالدارو صنعت والو ساشقاها کله چې روچت شو دا غوی بدبخت طلب د معجزې کړو امین سجده کې ویلو بیت رسول الله صلی الله علیه السلام او خدای الله حفاظت کوي د اوخي د الله اشاره غلبی او قدرت ته الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم سوره لیل مکی سورت ته ترتیبا دنوی او نزول کی نه هم بعد الاعلى وقبل الفجر نو دلته چې ته په صحیح مصرف کې خرج کړي هغه له زیری صورت ممتاز په تقابل په مابین د صفاتو د مؤمن او د کافر څلورمه پوری شواهد تفصیل د یوې ډلې ترغومي بیا د بلې تر یو لسمه ترغیب تخویف اخروی په دریو صفاتو داغو د بشارت پنځه حالات په دیوشتمه واللیل اذا یخشا قسم دې پشپې کله چې تور شي اذا یخشا پټ کې خلق لرا مخکې صورت کې متعدی په خپل ټام پلیتی ہے هاتو اپسم منی ورځ باندې کله چرنا شي اذا يخشا کله چې تیار شي اذا تجلا کله چرنا شي روحان شي اذا تجلا مدار د دین په دریو خبرو دی فعل د ماموراتو الله ویلی دی کوا نو کوي وترک د محظوراتو تصدیق شرعی د اخباراتو وما خلق الذکر والانثى ما په معنا د من چې پیدا کړی دي نارینه او زنانه وګوره د ورځ او د شپې آثار جدا جدا شاهد اولو نو وما خلق الذکر دویم شاهد دی آثار خواص د زنانو مختلف د نارینه د زنانه ان سعیکم لشتا جواب قسم عملنا استاسو اسما قسم دی اما من اعطا یو روح ذکر کئی د سعی یو روح هر هر چې دی غتو چې ورکه حق ازانی بچکو او رښتینی وګڼله ولې خبره نو په دمه دمه به ورسو دلر آسانتیا تا و اما من بخلا دویم زجر دویم روح پیش کئی اول روح اما من اعطا نو دویم روح و اما من بخلا هر چې دی هغه څوک چې شونتیا کوي او بې پروا شو تقوا نه کوي تکذیب کوي دروغجن ګڼي خپلې خبره توحید او سنت حدا د دې تکذیب کوي وسنه سره په دمه دمه به رسول الله سخت ایته وما یغنی عنه ماله پیدا بور نه کی ما د تمال ددا کله چې هلاک شي یقینا زما په ذمہ خامخا هدایت فصن یسره للعسرا روان بکو غلرا ولار د سختای وما یغنی عنه ماله پیدا بور نه کی د تمال ددا وسيجنبها الاتقى بشارت ځان به بچو ساتل شي د دینه ډیری پرهیزګارې والا ډیری یری والا هغه چې ورکی ما خپل یتزکا د ځان پاکولو لپاره حال کونه طالبا للزکات هو ما لأحدين هغه بلال چې کله د دین شو مؤذن د مسجد نبوي مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت پیغمبر وفات شو د دنیا نه رحلت کو لاړ شام ته څکوم دلته راغې حسن حسین مجبور کو زرد چې خوشاله بشي بسم الله الرحمن الرحیم زحا مکی صورت ته ترتیبا درینوی او په نزول کې یو لسم بعد الفجر وقبل علم نشرع دا الله یو نوم پکې ذکر دی رب خلاصه دو شواهد د پاره د تسلی درې نعمت او باغی تفریق په دې مخ کی صورت کی تسلی وا امت ته نو دلته تسلی د پیغمبر ته په پکی غامه کله به جوړی کله نه جوړه مخ کی صورت شروع واللیل نو دا په وضوحا مناسبت ته تضاد چې ورته ویل کیږي دریم مخ کی صورت نو دلته سید الاتقیا ذکر دی دغه د اعتراض کې د مشرکانو پنځه صفات فعلیه ثبوتیه او سلبیه دعوا د سری پیغمبر ته الله ورته په دریم سلورم پنځم آیات کې ما ودعك ربك وما قلى محدث مخکار کوي بسم الله الرحمن الرحیم انشراح مکی صورت ته ترتیبا 94 او په نزول کې دولسم بعد الضحى وقبل العصر موضوع د دې صورت تسلیت نبی علیہ السلام او مومنانو ته په دې مخ کې صورت کې تسلی او پیغمبر ته نو دلته دواړو ته ده هم امت ته هم پیغمبر ته مخ کې د یو اعتراض دغه چې وحی بن شوا نو دلته د دویم چې فقر د غریبی دا صحابه وګوره ټول غریب غریب مخ کې درې حالات ته پیغمبر صورت ممتاز په ذکر د انشراح الصدر ممتاز پرف د ذکر ورفعنا لك ذکرک ممتاز په ترغیب د اطاعت باندې علم نشرح لك صدرک انعام اول پخپل نبی علیہ السلام تا الله فرمائی تاته نه معلومه استفهام للتقریر والتاکید آیا نه مې نه پرانلې پرانستې ستا د پاره سینه ستا وزانا اله دې کړې مې دستانه وزرکا بوجتا د وحي ترغیب ال قران شوخه الم نشرح لك صدرك بختور سینه چې قران ته کولاو شي وزانان کوي زرک څوک شرک اخلي وزانا عنك وزرك د مشرکینو نزول د وحی پیغمبر منی بچی کل راتلا نو خولی خولی بشو رنگ مبارک بشتو شین شو پرده په پیوا چولې شو وزرت ذمہواری د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم حبب الیه الخلا حرات کې او دا زکا بواد غیر زی زرعین چې څوک اعتراض نکړي حبب الیه الخلا سلورم امور مباحه پیغمبر علی السلام دا وزر غنا پنځم تقاضا د کمال کمالات عالیو یو علوم د ولایت دی یو علوم د شریعت دی د ولایت علوم د دې مثال د نقدو دی ګاټي دکاندار چاته نه خي ښا يرن می دومره وټلې علوم د شریعت د دې مثال درخت سمپل به بهاري دی یو انسان لا الله پاک علم د یو کتاب میزان صف ولورځي نو دې به اعلان لګي چې څوک راځي میزان صف زمانه زده کوي نو حومین زی ویل شي احتمام پټي بنا علوم د ولایت چې ښکارا کوي دا دعوی چې خلک کوي نو دا درو وي لنګر دو قسم دي یو د علم لنګر دی دا پټا ده الکه پنځبیر لوی مرکز دی د ټولي دنیا زه قران پکې زده کوي شاپور تا پنځبیر شیخ المرکز العظیم ویلې دی ورشه قران پکې زده کوي لنګر د پیرې چې د پټ دی لنګر د پیرې څوک نه ښکارا کوي یو سړی ته کیمیا معلومه ده سره جوړی زر جوړی هغه په ځان کې نه چی دغه وجه وا چې په معراج کې الله درې قسم علوم ورکړي یو بر سری منبر بل د خواصو بل سر بین الله و رسوله وضعنا عنك وزرك ماتون بابا جی شیخ وی مو ور سره روانو کرونی نه بتم ماتون تا سخت وی سیدو کیو ها دلیوانو دی پیر تا باغ دلیوانو سړی وی ته کڅونو پورې هغه بالکل خاموش شو اول سټ کېو نو راو ګرځي دا وې خلکو تاسو چې کوم خرافات ذکر کړو کومې قصې او کرامات ذکر کړو نو ټول درو دي ښا وی کیمیاګر ته کیمیا معلومه ده نو هغه کار کوي نه ښا چیرې هماته کیمیا معلومه ده الذي انقذ ظهرك داعی بدعا کوي اللهم ارفع لي ذکري رفعنا لك ذکرك کلمې سره وګوره لا اله الا الله نو د بریلیان سارامیان غوندي دي مې بیا د دوی په قبضه کې ده وی نور محمد صلی الله کلمه خدا نه ده لا اله الا الله محمد رسول ها دی موبایلو کې مل وړو سره وګوري او وړو ته دیندار سوقي ځکه مبتلا دي نو دا یاد ورته دویم په ورفعنا لك ذکرک اذان کوي دعوت تامه نو شهادتین اول د توحید نو ورپسې د سنت واشهد ان محمدن رسول الله دریم خطبه وګوره خطبه کې هم دقه ده چې حمد دې نور پسې صلات دې منبر باندې مرفعنا لك ذکرک مخکینیو کتابونو کې د انبیاء علیهم السلام نه الله میثاق غسته او احزاب ذکر کړی دي من النبیین پنځم ملائکه شپږم په مقام د اطاعت کې چې کله قران ذکر کوي اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله و اطیع الرسول پرویزیان یو سلا ز سفر میکاو نو یو سړی تمهید پیش کاو وی په دې زمانہ کې د شیخ ته پنځیر نو میوا واسطه چې د دین ډېر لوی خدمت کړی دی د په پوما دیوی چې علامه پرویزم ډېر لوی خدمت کړی دی اطیع الله و اطیع الرسول پیغمبر علیہ السلام اطاعت طریقه د اطاعت الله پیغمبر خو دلی دا ها ورفعنا لك ذکرک اوچت شریف اخلاق الله پیغمبر لور کړی ورفعنا لك ذکرک وان مع العسر يسرا شان د پیغمبر ذکر کوي نو موافق قران او د سنت په ذکر کوي سر د سختینا سانتیا سر د سختینا سانتیا اعتراض چې دا سم پیغمبر دی یاد لرئ د پیغمبر علی السلام فقر اختیاری فرایز نو ازګار شي نو فن سب قیام الليل کا دا اهم شپې دي فن سب اذا فرغت در تبلیغ د رسالت نو ازګار شي نو فن سب استغفار وای تبلیغی حضرات وی گشت واپس شي استغفار وای اذا فرقت دشمن سره جهاد کئ داغین وزگار شی فنصاب عبادت طرف اذا فرقت د خلقو د سرکار دی کم سړی چې ځان ته داعی وي دی به د خلقو سماجیات کوي قبر لوزي لاس نیوی لوزي خپل مناسب للو په توبه د خلکو سره کوي پیغمبر علی السلام د ابو جهل ته پوس لذي د خلکو د کار نه وځدا شنو فن سب عبادت ته خالق او کزانو کړه د دیو جن مفسرین دا خازن داوم لیکي چې کرا د الله اسانتیا راويشت فتح الله راويشت نصرت راغی بسم الله الرحمن الرحیم سورہ 3 مکی سورت ته جمهور داوی ماوردی مدنی ابن عباس قتاده د دې نو د ملائکو نه هم ته پورته شي والتینی والزیتونی وطور سینین ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام وهذا البلد الامین خاتم النبیین انسان د حسن استعداد نه کار وانه غسته نو اسفل السافلین ته الله رب کړی د فیصلی ورځ را روانه ده وتینی وزیتون شاه اسماعیل شهید رحمه الله مسخوتن منزو شو روان شو مولانا محمد یعقوب سے ورپس پټ پټ روان شو حکایت اولیاء کی دا واقعا لاړ یو رنډای دا شراب خانه چلی اواز یو کو خیر راوړې خدای دیو بخا مزدوری خیر راوړ شاه سی وی چې دند خپل دې کی توا چې دې صنعتیه کلام پیش کی ال خیره ویرا دي شي وی زدانی زاره ګورم وی هغه زه په خپل رومال صفرا کړ پکې ناس په اسورج دین په خپل طرز باندې شروع داعی د تبلیغیانو اصل کې شای اسماعیل شهید رحمه الله کا د تبلیغ مشر نو چې کله صورت کینی په خپل طرز باندې شروع کو وخت نشتا سلک سیمپل باندې ویلو همیشه په دې دوره کې راستای راز دا دنیا وی نیمګړي نیمګړي نو په دې شته بل الله دې لوی شکر ادا کو وخت په چر کراشي کو جون وفاو کړه نو څوک رباط ماتي څوک دمامه ورزي څوک تامبل څوک شراب دوا رنډای چې دا مسلمانې شوی یو د سید احمد شهید بریلوی په لاس باندې دا هغه آثار دی دغه کشتا بنیر کشتا غزه د انګریز خلاف چې هغه کوم کاو دا هغه نسیم مالی دی دا کلی نوم مجاهدین دی کله چې تور غره ته ځي ملګرو ډیر کړو دی ما ته وی لغونی زیدې زو په اعظم ازل د عذر د لاس نشم کولې نو هغه زه ما ولیده جواب پکې هغه سمست ما ولیدې او بیا چې واپس راغلم مې یره د نسی سین کو د لور الواد نو هغه می سین کړو اما ما که څو نشانه وخی وی هغه جامعه الرشید وړي دي یو نیم کس شیو یو دارنډه وا او یو شیخ اسماعیل شیخ رحمه الله فلاس نو دا بیا په میدان جهاد کې اسن لوبو وغیرہ چابت تفوسو کو چې هغه بیا وسو وختو مزیخ ویدادی قسم می دی پینزر اپپونا انزر زید هجرت ته ابراهیم علی السلام زیتون زید پیدایش ته عیسی علی السلام قسم د شهادت الله پیش کی اپغر خستا موسی علی السلام هم کلامی پکې تکړی و توری سینین تک شین باندې چا د دې مخکینه مسجد دمشق غسته دی بیت المقدس مقام د دعوت د نوح علی السلام په دې کلی امن والا باندې لقد خلقنا الانسان سورت ممتاز مقامات مخصوصه ذکر کړو او هغه صورت چې حاکمیت ته الله ذکر کوي هغه صورت دی او صورت ممتاز په دې چې انسان الله ما الله تک په ډېر ښایسته انداز کې پیدا کړي لقد خلقنا الانسان خامخا یقینا پیدا کړی مې دی انسان فی احسن تقویم په ډیر خسته انداز کې ولی ځان اسفل السافلین ته رکای بیا مې ور ګرځولې دی کوز د کوزو ته لاندې دلانو ته مګر هغه کسان چې ایمان وروړل او کوي نیکی نو دوی لپاره اجر دی چې بس کیږي بنا به انتها نو تشي دروزن ګرځولې دې تعالی رب بار د قسم انصاف کې قیامت کې آیا نه دی الله دلیل عقلی الیس الله باحکم الحاکمین فخف فیصله کون کې د فیصله کون کونه بلا ونحن على ذلك من الشاهدين علق مکی صورت تے ترتیبا چیام میں اپا نزول کی اول قبل القلم اسماء الله الحسنى پدې کې درې ذکر دي الله ذکر دې رب ذکر دې الاکرم ذکر دې صفات فعلیه و موضوع قرائت ته قران کریم ته الله پاک ترغیب ورکړي اثبات ته صداقت ته قران د قیامت ته توحید څلور وړه اصول دلته ذکر کړي مخکې وې چې انسان فی احسن صورت نو دا بیان د علت کوي مخکې پیدایش نو دلته ماده ذکر کړي چې د څه شي نه پیدا کړي دي اولو لننظر هغه ذات چې پیدایش کړي دي پیدا کړي دي انسان د وینې د ټوکړي خلق عام خلق الانسان تخصیص بعد التعمیم همیشه لولا ذکر ابستا سکی دی یو بدبخت وی چې زبدا چلو کوم ښا نو ابو جهل په خپل روان شو ښا چې په خپل روان شو نبی علیہ السلام په سجدو نو د څه په شا شا کی وی سی چلوې زما او دغه په درمیان کې خندقو نو همدا وی غزبانی ملائکه نبی علیہ السلام کله راغله نبی علیہ السلام نمونه اغستیو قریب بدر کی سری کنی دا پراتو خواه علم یعلم ایا دین دی پوا چې الله ویني لیدل کوي اچره دانو پکار کمن نشي نورا بکا بدل ردو چې وچولینا ټیکلې چې ورته وایي سماوان اوس داغو پختوم ناقصه ګرځېدلې ده غوغه پښتو په سنوالو کې د ثوابه ده جوړي وخت کلی الفاظ ذکر کوي چې کله دروغجن ګناهګار اواز دیو کی مجلسیان خپلتا زرد چروب بلو زبانی فرشتی دوی چی سجده او الله ته نږدې شه بسم الله الرحمن الرحیم سوره قدر مکی سورت دی یو نوم درب او یو صفت فعلی خلاصہ بیان د عظمت قرآن هغه پند را خو لیکن دا کمزوری روایت انا انزلناه فی لیلة القدر ترغیب الالقرآن قرآن لولا ولی لولا مخکیوی اولولا قرآن زدک قرآن لأن قدره عظیم را لګلې مې دې قرآن لرا پشپد قدر کې پته ولګېده دا پنځلسم د شعبان روایت موضوعي دی ښه دا د برامکو روایت دی د مجوس هغه دی کې ما کلام کړی و په دې سوره دخان کې لیلة القدر په رمضان کې دی ښه د رمضان په اخیری لسو کې ان انزلناه فی لیلۃ القدر الله حکمت تفار دا شپه مو هم او ساتلا او پدې کې د علما کرامو سره پاس صلیح اقوال دي چې ليله القدر کله ده مشهور روایت ونیه د عبدالقادر جیلانی هم ذکر کړی دی چې جبریل امین د اویاو زرو فرشتو سره راځي او هغه فرشتي چې سکان د سدرت المنتهى دا په هغه ځای کې اوسېږي دا سره جنډي د نوري او سلور مواضعو کې دا جنډي او وی ودري یو عند الكعبه دویم عند القبر دریم په جمعه ته مسجد بیت المقدس او سلورم جمعه ته پوری سینا او جبرئیل امین بیا ټولو فرشتو ته اعلان کی چې تاسو په دې دنیا کې کار ورشئ نو چې څوک په عبادت مشغولي دانه چې په کرکټ مشغولي او دانه چې په والیبال مشغولي لوی مصیبت دا دی چې په پښتنو کې د رحمت میاشت زحمت ماشاءالله موږ هو ماشاءالله تا چوک زما درسو کاش هاي کاش الله ابتلا دا یوم دا خبوټی کې لګی دا هغه کې به ما شرایط وینیو ما دا مې پښمنه وکم کوی خلوت کچا आवाज کړ خیر بم نه ایو چې ناس ته دې په پټ باندې و ته دې پابندی نشي کولای خو زبردست دا ده چې زمونږ د مشایخو د ملګرو سره انتهایی مینا بلکې زمونږ مشر نو معاذ دا کو چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر خوراک پکې تکبو کرا خوب پکې تخپل کم کا نو بیزه کوي د پکې ته هم کم کا د شر مجالس هغه بازار او کوچا بازارونه ګوري دا اوبل به پکې جوړي ها سکر خاص پانا ان انزلناه فی ليله القدر قدر ډیر لوی دی ها فی ليله القدر په شپه د تندی کی فرشتی راغلی سورت طلاق وم کی دا په دې معنا تیر شوی دی روز د فیصلی فی لیلت القدر دا هغه چا د پاره چې نو د دې لحاظ یو ساتو د ليله تر قدر لحاظ یو ساتو نو د دې د لحاظ د وجه نه مزه قدر نو ګرځي ها یو پینځمه معنا او کچ پنځپیرې شي را لګلې مې دې لره پښپ د قدر کې د پنځپیر خلقواسی او په هم جوړ کړي نه وې سړی خپل پلار باندې چرته شرمېږي او مرکز باندې وته شرمېږي ما تاسو ته پرون درس کې ویلو او زه په اعلان کې دا خبره کوم چې قران خلقو له پلاس کې ورکول خلقو ته خودل او په شیخ اعتراض هم دا چې د امیانو ته قران کوي ازم نه غنه قایص ورته ټول ښکار کوي ښا قران خو بناو چې غجلې رتلې له پاسه به دې کې خورو کوټي جوړي ها اوس ما سکنه بوزي هغه وجه دا نه زور ته دا خو نه کوم چې غیر خو دې بوتلو د برکت پکې سوای خو لیکن تا خو پکې شی جوړ کړی دی ترکان پوری زم دعوت لا چې ترکړه دا شی ته جوړه وي ګناه به هغه ته شته او پکې باقاعده حصې چې ته تاول المارۍ جوړه کړه په دې شپه کې آغاز د نزول دی یو کتاب دی زو قدرین لوی قدر ښه الله پاک دې د دې کتاب قدر زموږ نصیب کړي ښه نو ما عرض دا کو ان انزلناه فی لیلۃ القدر څوک عبادت کوي نو جبريل امين ور سره مصافحه کوي او د مصافحه نه خدادا چې د طریقت قلبي راځي یو خود پښاړو خبره ده ملنګانو بوي سړی ها ليله القدر نو دغه ته سین کول نور خاطه پال الکه نور خاطه ته سین ته خپل مغرب ته سین ته قبله دا وی زمیدا را خوش پلی دلی وا هر څه الله ته په سجده می فی تریدلی وی نو ونه ته یو تړلی سار چې پاسې دا غونې خونې وی ولاړې وی میخې ټولې مردارې وی دا چنګا بری کی خان په دې قاضي عیاض د محلب ابن ابي صفرا یو قول را نقل کړی دی چې هغه لا يمكن رؤيتها حقيقتا سکینه لري نوینی نو فغلط فاحش آرټیک د اختلاف تک مطالع معتبر شي یو ځکه لیل بل ځکه نهار یو ځکه شفعه بل ځکه وتر لازمینه دائم ده دا. مثلا او زمنګ روز ده د چا بشپي نو کلیلۃ القدر په کني بشپراشي دا وي چې کله سار شي جبريل امين आवाज چې راجم شي بیا محروم د ليله القدر نه محروم د ټول خیر هغه دا چې د ماښام منځونه کې د ماسپوتن نه کې تراویونه کې سحر تهجد نه کی د سحر منځ نه کی محروم من کل لجو تسلی قران والا تا ان انزلناه فی ليله القدر خبر کړی تا چې څه د شپه د قدر شپه د قدر ورځ د زور میاشتو بعد الطلاق وقبل الحشر شکوا بر عناد کفار تخویف اخری و بشارت علت ما قبل انا انزلناه ولی لم یکن الذین کفروا نو کافر داری کتاب و مشرکانو پری خودن کی عدد کراشی تبینا رسول الله طرفنا چلی صحیفی پاکی پاکی کتابونه دی پوخ مضمون والا اختلاف نو کړه کسانو چې ورته شو ورته کتاب مگر پس دغه نه چراغې دوی ته صاف بیان ښکار بیان هغه دلیل چې واضح دی وما امرو او حکم نو کړی شوی دوی ته مګر چې بندګي کې د الله خالص کې دی الله لره بلنه دویم جواب دا چې کله پیغمبر نو راغلی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا چیرا نبی اخر الزمان نو چې کله راغی زید راغست وما تفرق الذین نو دلی دلی شوی هغه کسان چې ور پېښو وو چې کتاب مگر پس تاغینا چراغی غیت صاف بیان خازن معنا کوي د دې وجه امام واحدی کا آیات کی تفصیل له خدلن درې توجیهات کوم او په دې ورزم کتاب البسیط کې لیکي چې دا مشکل آیات دی سړی له مثلا جواری کوي پیواله الکولی جواری کوي چار سال کوي وړا وړا کټ گئی مینا په حلال نکی مال ولا الله ورکو سنټرې کولاو کړی دنیا کې غوان کا چتی همیشه رسیده سړی کوي ښا کمزور سړی وان کا نشي کولای د دې پروچونه رسایي بقره کې ما تفصیلی کلام کړو چې اهل کتاب مشرکان دي او ادله به په دې باندې پیش کړیو ان الذين كفروا تخويف اخروی یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي کتابیانو د مشرکانو پور د جهنم کې همیشه به پاغي کې دا ناکار مخلوق ان الذين امنوا بشارت یقینا کسان چې ایمان وروړي دي شر البریه دی بدتر دي د مخلوق نه یقینا هغه کسان چې ایمان وروړي کړي ډیر غره مخلوق جزا د دوی په نس درب باغچې د مشرالی یا د کورو یا د اوسېدو چې به کې بلاندې داغې نه ولې همیشه به یې پاغې کې همیشه خوشحاله دی الله د دوی نه او دوی به خوشحاله دی الله نه رضو عنها ټول تمناګان د انسان په جنت کې پوره کیږي ها د دنیا هیڅ خوشحالي داسې نشته چې په هغې کې کړاو نشته کیلو غوښه اخلي نو د کیلو غوښې لپاره به مزدوري کوي نن خو مزدوري شته هم نه نو بیا قصاب پسې بځي غوښه درکوي نه درکوي بیا به یې پخای ګېډه کې سمه راځي نه راځي دا د هغه چا لپاره چې رکی در خپل نام بسم الله الرحمن الرحیم زلزال مدنی صورت ته ترتیبا یو کم سلم اپو نزول کی درینوی بعد النساء وقبل الحديد زلزلو ورتون میلی کی دی ازا زلزلتون صورت وقت قیامت خی نکی تخویف یو خریو بشارت ته په دې صورت کې مخکې نعمت رسول ذکر شو نزل ته تخویف مخکې زجر او معانی دي نو ته دلته تخویف احوال د حشر پنځه حالات یو وقوع الزلزال دویم اخراج الاسقال نو دریم تعجب د انسان نو سلورم چا چې کړي په قدر د ذری خیر ویني باغی لرا اچا چې کړي په قدر د ذری شر ویني باغی لرا بسم الله الرحمن الرحیم عاد سورت ته ترتیبا سلام او نزول کې څوار لسم بعد العصر وقبل الكوثر دا سورت پشان د فجر دی شکوه ده پکی ظلم ده کفارو مرض سبب مرض علاج مرض انسان نا جوړه ده د دې وجه نه په دې صورت کې زجر به محبت دنیا ور کوي قسم می دی پغز دلی دن کو اسخو بندی پهو کلو سرا زخن منډه وهونکي اسپو باندې زبحن چې هڼیږي فالموریات قطحان بیا مې د قسمې په هغه اور ویستونکو اسپو باندې په خپو وهلو سره فالمغیرات بیا مې د قسم می هغه لوټمار کوونکو باندې حمله کوونکو باندې د سات په وخت کې په طریقه د مثال الله پیش کړي چې ستا د حیوان د حرکت چې د دلالت کوي چې ظالمي فاصل نبیه نقعان چې پیدا کی په دې سره دوړي لرا او اردن د شي په دې سره فوجتا شبیر احمد عثماني حیوان لا عقل د الله حکم مني پیسم مني وسط نبی جمان نور نن وزي پاره سره پټل دشمن کې پنځه حالات ته اسونو پنځو آیاتونو کې نو داوه د صورت پښپاګم کې او پسې دعوا دغی تاکید ادا ټول زجرونه ابیا تخویف د دې صورت نه تر ماعون پورې په صورتونو کې زجرونه دشمنانو د قران ته چې څوک دشمنی د قران کوي او دا وی اقسام دا وی صفات سوره قارعه صف په من کې تخویف وکړوي یقینا انسان در خپل ډیر ناشکر دی مریض دی ها وانه یقینا هغه ها وحصل ما فی الصدور کار به کړی شي هغه چې په سینو کې دي اخلاص ته کني فاق دی صورت ممتاز په صفاتو د اصول د مجاهدینو هغه صورت چې پاغي کې مرض سبب مرض علاج مرض یقینا رب دوی پوری وری په دغه ورځ خامخا خبردار بسم الله الرحمن الرحیم قارعه مکی صورت ترتیبا یو سل یو اپو نزول کی دیرشم صورت تے بعد القریش و قبل القیامه تخویف یو خریو و بشارت پریمخ کی صورت کی بعث تا اصحاب القبور او اظهار د ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور نو په دې صورت کې د هغه وخت نوم ذکر دی چې یو کوم یو وخت بداسي چې هغه کې بدا چل کیږي وی القارعه او دغه احوال مخکې زجر دلته تخویف اخروی دعوا تخویف اخروی په ذکر د احوال د قیامت القارعه تکون کې شی القارعه سورت ممتاز په تقسیم د خلقو یوم الجزا چې است او تبشی سورت ممتاز په تسمیه د جهنم الهاویه وما ادراک څه په کړه تا چې څه ټکون کې یوم یکون الناس تقرعو ځمکه غرونه په ترتیب القارعه یوازې انسان نه وما ادراک عمل قارعه او شیب غرونه پشان درنګدار وړو تنده کړې شوی کل عهنی وړی رنگینی المنفوش دندکړې شوی شیخ ته پنځیر رحمه الله ماهر د فن هغه با سره پښتو معنا کوله کله به چې آزاد روانو نو ناشنا غوندې خلک هغه به پاڼې اړولې یو پاڼه کې به شیخ ته شیخ په لومبې صورت ویلو فاما من ثقلت موازینو بشارت هر چې هغه څوک چې درانه شو عملونه د تللو دا غوي څه خبرې ته چې څه دی هغه شی نارون حامیه اور سخت ګرم اویا چند اور د جهنم چې دی د اور د دنیا نه الله دې موږ ته لږه په خپل احسان او کرم سره پسترونه خي بسم الله الرحمن الرحیم تکاسر مکی ترتیبا یو سل دویم اپا نزول کش پارسم وای دا د دنیا د وجه نه نو دلته وی علاج وکا مشغول کړي تاسو لا زیادت ډیرون نه مانی تر دې چې زیارت کوی د قبرونو او پیر بابا پنیتی شي رامدد شي د ستګیر تر دې چې مقبرو ته لاړ شي عبرت ته حاصل کړي هیڅ چردا سينو پکار درد چپور شي بیا درته هیڅ چردا سينو پکار درد چپور شي کلا یقینا علم لرای په پوه دی یقین خامخا ابو نه جهنم به ابو نه دی لر پستو په دی یقین بیا به خامخا تپوسو کړی شستا سونه په دور دی په بار د نعمتونو کې هغه صورت چې هغه ممتاز دی په لفظ د کلا درې زلا اول دوا ردعیه او درین په معنا د حقا صورت کی تزهید پر دنیا او د کامیابی سلور اصول په دې مخ کی صورت کی مینه د دنیا نو د ترغیب پیش کړي چې اصول د کامیابی او پیژنه په دې عمل وکړه مخ کی صورت کی زجر په مینه د دنیا نو د زجر بالخسران ان الانسان لفی خسران دعوا ترغیب اعمال صالحه او تا چیرا د خسران نه چې دی بچ کی څه شی ودی بچ کی قسم می په زمانہ متق زمانہ کا واحدا ذکر ذرب او مراد کې نظرو حالات واقعات د انبیو د منکرینو زمانہ د پیغمبر کا واحدا وخت کم دی قیمت ډیر دی لکه يهود نصارا روپۍ روپۍ وخت کم بلډینګ پاتې پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم وخت په کې پاتې غزا وخت مازیګر دا د ګټنې او د تاوان وخت دی ښا ځکه دکاندار والعصری انسان پتاوانه کې دی الا الذين امنوا امام شافعي رحمه الله فرمایي کټول قران نه راغله او صفت او صورت راغله وي نو ټول خلق لدا پورو الا الذين امنوا د کامیابی اصول مگر مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړي دي عمل کړي په طریقه د پیغمبر او وصیت کړي په حق یو بل ته نو کله چې ته حق وای نو پتا به تکلیف راځي وصیت کې یو بل ته باب تفاعل د ډیر تاکید د پاره تواصو تر مرګ پورې به تللی ګای ښا بس کوي بنا صبر بسم الله الرحمن الرحیم هغه صورت چې اصول د کامیابی په کې ذکرو هما ترتیب قرآنی او سل څلورم او نزول کې دو دیرشم بعد القیامه وقبل المرسلات په دې صورت کې تزهید په دنیا تخویف اخروی زجر اسباب د خسران ذکر کړي ویل لكل همزه تزهید په دنیا هلاکت ته د پارا د هر عیب لګون کې حاضر لګیا دی تعن لګون کې غیبانه لګیا دی په دې مخ کې صورت کې اوصاف حسنه مناسبت بالتضاد نو په دې کې اوصاف قبیحه سلو هما ظلمات مخ کې زجر بالخسران نو دلته صفات ته خسران صورت ممتاز او صاحب قبیحا هغه ذکر کوي همزتن غیبت کون کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مخکې به چا د چا غیبت نشو کولی الذي جمع مالا چې جمع کوي مال اشمالي غیلره خیال دی چې مال د ده به همیشه اوګدو کې بسم الله الرحمن الرحیم پستنی اوګره کې سوره فیل مکی بعد الكافرون وقبل الفلق ترتیبا د سورۃ قران کریم نا یوسل پنزم اپ نزول کې نو لسم مخ کې زجر او سرکش وکړه نو دلته تخفیف دنیوی پیش کړي مخ کې مخالفت د حق په سبب د مان نو دلتا پس سبب د ابتدا چې وا مقتدا شوی نو ته مرکز خرابې د دین مخ کی دشمنی د حق نو دلته چې د مرکز حق والا سره د مرکز د حق سره دشمنی عظمت شان د عذاب اصحاب الفیل پیش کی علم دا پاغه دې کې پیش کیږي تزهید په دنیا ا مکرر ذکر کې چې دا بار بار ا تفصیل د عذاب پیش کیږي نو ګورې څه کانی کړی رب ستاسو خاوند بیل سره افراحه محمود حتی غر ته به چواچو نو غر به انسان راکو نو عائد د فیل چې دی د هتی د محمود وی غوکه ورته وی چې محمود ابرک محمود فانک فی بلد الله الحرام آیا وای نه ګرځو چل ولدا وی بیکارا راوی لیګل پاګی منی مرغان ډلې ډلې فصیلونو جمع د اقبال وشته غویلر پکانو دې ټیکرو د پخو خاورو چې په اور کې او نوم پی لیکلې هرې مرغۍ سره درې وجعلهم لغوی لرا پشان د کوسو خړلې شو معقول خړلې شوی خوراک تیار شوی هضم شوی پاتې شوی د خوراک نه بسم الله الرحمن الرحیم سورہ قریش مکی سورت تے ترتیبا د سور د قرآن کریم نا یو سل شپگم سورت تے اپو نزول کی دائی حکم دیرشم بعد التین و قبل القارعہ تزهید په دنیا په دې مخ کې صورت کې چې مرکز خرابې د توحید هغه ته زجر دلته چې د دنیا مرکز د دنیا داغي پریدي د دنیا د پاره هغه ته زجر زجر په تر تمرکز د توحید هغه صورت چې حال د قریشو په کې ذکر دی وګورئ محبت د قریشو ته یا دا متعلق فجعلهم پوری دی ایلافهم من داوی سفر د جمیو دوړي تقرش جمع کېدا کسب کول فرع بغوی وی ابن عباس سمن نقل کئی چه فلیعبدو مأمور بیهی داشوا فلیعبدو رب هذا البیت هغه چې خوراک ورکی دوی لره د لوګي ابچ کړي دي دوی لره د یری بسم الله الرحمن الرحیم ماعون مکی سورت ته ترتیبا یو سلوم او په نزول کې ولسم بعد التکاثر وقبل الكافرون صورت کی تزهید فی دنیا زجر او ساخت مکذبین د قیامت صورت ممتاز په بیان د اوصاف قبیحه خو دې آزاد کړم خو چې ما کاته نو ته په خپل شرم اخوي سړې دې د جهل نه آزاد ک لیکن اولی دې دغه زره واپیزو مدرسې تا د بریانو مدرسې تا د شنو پټکانو والا تا الذين هم يراؤون شنا پټي بیت الله کې چې کله لاړای ها بابي عبدالعزیز باندې چې دنده تیریږي نو بریلیان به یوځي او همیشه د وځي جارو کوي شرک نه دغه خلک ډیر بچته خو الله دې د مکر دو دغه نو ساتي د يهودو او د نصاراو نه غورا کیستی دي چې ریا کوي الذين هم يراعون امنتي د فیدی تیز لرا ماعون لکسیز اسباب د مدد هغه اوبه دي او ځانه نه غواړي چې هغه ځان نه راوړي او ته چې ټول شی ویسي نه نه ماعون مالګه د سلګه غوندي بوکا دا ګلاس دی ويمنعون الماعون پر تبي د ماعون دولس معنی کړی دي خلاصه نفی د شرک په تصرف او نفی د شرک فعلی اولا نعمت د قران ان اعطینا کل کوثر نو دو آداب داعی تخی چې فصلی لربک او انحر نو نتیجه چې کبک او کهو لک اول نعمت دای چې ان د دیو جن د آیات صورت درې آیات ته او پتی کې درې خبرې دي یو عظمت الرسول ان اعطیناک الکوثر نو دیم سیرت الرسول چې سیرت ته پیغمبر څه دی سیرت ته پیغمبر توحید فصلی لربک وانحر صلی لربک نفر شرک التصرف منځ رضا الله نه قران یو لفظ ذکر کی مراد تی نټولی خاص رب فلرا قربانی کولا غتنم نفد شرک فعلی فصل لربک سیرت الرسول اول کی عظمت تا پیغمبر پاک دیرو فیدو چیز ان اعطینا کل کوثر دا وخشی انو زینی سرپمیر شروع کې ځینې نحومیر شروع کې او کو دې وخت کې هر کال به جبرئیل امین راتو نبی علیہ السلام سره به دور کاو کال د وفات دو پیری دور کړی دی من اختصاص د شو قدر او د روجي ذکر کو چې عام کال کې خلق فنون نه وزدار نو موږ ولا مشغله وکړه ان اعطینا کل کوثر د ډیرو فیدو چیز الکوثر ته صيغه د مبالغي په کثیر کې چې په دنیا کې کوثر نو په آخرت کې د حوض کوثر او بو د لاس د پیغمبر پاک الله دې زموږ ټول نصیب کړي لم یسمع تدنا وفي نرازي وصلي لربك وانحر قران دا مسله کې ښه تبلیغ کې بیا منهمک کو محمد ایرو مجید سے الله دی وبخي نو وی یو سړی معنا کولا چې اگر که ظاهری شان ستمیرات ته نو یې زور په صفات دم ها پنځ پیری بادر زکه دا عقیده د توحیدی مې یره جی دا خو ان نه دی دا ان نه دی ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن ستا میرات نو په دې صورت کې درې آیات او درې غټ مقاصد عظمت الرسول مدین کی سیرت الرسول ته د سیرت کانفرنس دی نو توحید سنت پکې ته نشته دی وی چراغان دي نو عاقبت د دشمن د پیغمبر چې د پیغمبر چا دشمنی کړی دا ان شانیت هو الابتر بسم الله الرحمن الرحیم کافرون مکی صورت ته ترتیبا یو سل نه هم په نزول کې اتلسم بعد الماعون وقبل الفيل اعلان مقاطعه تفصیل د اخلاص بلا صورت کی او کافرانو زو بندگی نکوم او دا سلورم حصہ د قرآن سورہ کافرون چوللی ځکه اهم مزامین توحید رسالت احکام قیامت دې کې توحید بندګی نو کوم فعلا داغي چې تاسو یې بندگی کوئ انا تاسو بندگی کوونکی داغي چې زه کوم انا زه بندگی کوونکی هم داغي چې تاسو یې کوئ مخکې نفي د عمل وا اوس نفي د قبول انا تاسو بندگی کوونکی داغي چې زه کوم ستاسو د پاره دین ستاسو زما د پاره دین زما بسم الله الرحمن الرحیم نصر مدنی صورت ته ترتیبا یو سلسم او په نزول کې اخیری صورت سورۃ التوضیح د دیو جنا عمر رضی الله عنه بر ابن عباس ابن تپوس کو چاوی امرنا بالتسبیح بالاستغفار نو حددنا تپوس کو وی اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیو جن د دینم یو اذا جاء دی بل سورۃ التودیع بر دنیا ته انقلابی پیغمبر راغلی او د انقلابی مسلې لپاره راغلی درې بشارت او درې حکمونه کله چې راغی امداد د الله او غټه د دې د خلق چې داخلي د په دین د الله کې جوړ درجو فتح مکه داغي یو فرد په دې مخ کې کې جزاء د مطیع نو په دې کې جزاء د عاصی اعلان هلاکت دشمن هلاک شل دوړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو دفن د نکه د ترمان د دا چې د ګټلیو دا هغه سړیو چې د پیغمبر په وفات د پیدایشي وینځه آزاد کړي او محبوب مان لیکن چې کله د مشن نبوي مخالف شو نو تبت یدا ابي لهب و تب ابو لهب به ورته ځکوي چې ډېر ډېر وجیه مخوریزو ها بدبخت او زوی ته وی پیغمبر ته توکا هغه توکړو وی اللهم صلت علیه قلب من کلابک او شوم دغه سي دا زموږ تبلیغیان چې کته زی نو د بریلیانو نه یریږي ګوتای ځان لړېری جوړي او بیا دا سر څنډې را څنډې ها مخکې به چې موږ څه بریل بریل کول دوبه وی یره مړه دا څه شی دی به کته چې ټیل را ټیل کوي تا ډېر خوای ښا موږ په خاخ ویلو ها شیخ ته پنځیر رحمه الله ما خپل مکتوب دی وی لفظی زما قلم تیزو وی چې چانه پیجندای نو درې کاله ما خپل ډوړای درکړه په خپل ډوړای مې وساتلې نو چې کله تاسو تسلط راغی نو ست قرآن درسونه نه پرې دی دا قرآن د درسونو خلاف کوي دا هر ځای کې دا څخه زه خپل معاینه واقعیا ذکر کوم تا چوک کې زوما نو دوبا ها غش کو د منګل پروز الته بدل سي قرانو یره مې دا خو پرزول راځي اپ بنګوره کې دي پرزول نو چې پرزول دي معاملې جوړه نه ده نو ما ملګرو سره توې مې تاسو سبق لراغلی وی او مې دینه شته چې د جمعې پر ورځ نه نه خبره ده دا چې غل دې نه زغلی مل دې زغلی دولس نیمونه یو نیمه پورې نو خبره اصل کې دا شو دولس نیمونه چې زه ولګېدم او او خيار کار مې وکړ ځکه دا زمورونه دي مې تاسو په دې ورځ خپل غش کوي موږ به ځان د جمعې پر ورځ بیان کوو هغه چاته چې په موقع زمي ولور نه کو سروزي د منګل پروز کشمش بخپل کو ما به د جمعې پروز درس کو د ناستې بیان به مې ولا کو د غزې دروافیز سنټر زبردست سنټر ښا اسړی ته ما کله کله وی مې او خدای درته ما نو اوس نمک حرامه کار یې ولګو سفر یې وکړو هر څه یې بدل شو الوات کې علما الله پاک پیدا کړو اوس هم شته کوشش به دا کوي چې دا ناپوه دي ته به په چل راټینګی دا نه ده چې درس قرآن ته نه کېږي اړ دې نه کېږي تعلیم کوي منځ کوي بلماز او منځګزار شو شرابي کبابي او خوشو او خالل ته یو وړیر راغلی او یو غریب امیر امیر سره ټالو نو وړیرګان خو پیسان عادت دي او د دې نقش نگار ده تو ور باچا هغه وخت کې دومره منحمک نه و الکه مې د سره چې چل کوي ته یره وی دی خو چې دی دری ته زو دی برزه ته زو جو غامل د خدای عاجز و سره هغه لیوو او اوس وی بیګی ګډ پیدا کا نو خدا اوس ګډ د کوم ځای نه پیدا کی اوی ګډ پیدا کوم خا چل ول کار وکای کار کای نو تیر سره بدل سره ها نو چې څو خوشو په خپل راغله مينتونه شروع کړه بین نن نن کیږي مونږ به جمعې پورې د خامه خامه زیارت پرز بز مونږ درسي ساسو به د منګل پورې نو چې ټاپ پروت اوس ډیکوریشن یې پکې هم دی مړ شو سکان راغله ویدا زمونږ دی مسلمانان راغله ویدا زمونږ دی نور نه خو هغه کې وینا نو بیا فیصله پدې وشوه چې هدې به ستر کوي چې سنت شته او کو نشته ښا شرک تخکری ډکې خو نه ښا توحید مسله به نه پری هر ځای به بیان د حق کوي کنجکه به اچولې او ماشوم ته زه اوس هم دا خبره کوم مشر رور دی ناست دی میلمانه راغله پلار دی د میلمنو سره دی کشر غوره راواغسته دغه نارتاو شوه سرجنی سړی سپیشلیست دی منبا بابوګانی سړی کاکروبانی اخو به شیخ رحمه الله وی مقصد دا چې دوی په فضایلو باندې دې ځای کې مشن د مسلې په دې چلېدلې ده لومبی به موږ تبلیغیانو لېږل خلکو له به یې ترغیب ورکړو په دوه درې هفتې وروسته به پسې موږ لاړو نو چې لاړو سرجري به وکړه انستیزیا والا تسلی ورکړي که دا ورته وي مړ ته خو د دې نه مرې هغه به هسې مړ شي ښه مړ دا خو اسان کار دی لکه غنه ده او پوستکی د کجوری زنجیر د جهنم بدرته یي وډیره ولې نه یي مال اولاد دی ولی نشته خاندان دی ولی نشته او شو دغه سي عدسان نه کوي په وخته ډټ شو بدبوئی مردار شو لري نه ورته روټه چاو پشان دی ونی سپي نو چې کله تنگ شو مدینه والا نو وی وی دا همنګ نه پناه کوي اجرت ورکو دیوالی ورته کو ها تبت یدا ابي لهب وتب سوق ذل مجاد کی ربيعه ابن عباد کی سکی چې سړی روان دی میله لګېدلې ده چې کیسر ته ځتلم مې خپل سودا خرڅول هغه سړی پوه نه شو محتمم ایسه سودا خرڅه مې ما یو جمعه تولې د چې بیان وکړ ستاري بیان له حضور هغه جمعې ورځ و سودا مې زبر توحید او سنت مسلو کوم او شوم داسي نو یو بدو تر ډیره زمانه رسټو راغی نبی علیہ السلام یو خیمه ته ودرید وی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اول نمبر په ګټو باندې ویش نو دویم په ګټو باندې ویش نو درې مل چلاټ شاته دی یو هغه په ګټو باندې ویش نو د دریم ل چلاټ دو لاس پورته کړی دی په ګټه ویلی دا ترابو له نو سړی ورپسې راووت خبره یې منم او که نه منم خو لیکن زما د تمبو مخکې ته دی په ګټه نه شي ویشتی سپکې سپورې ورته نه شي ویلی نبی علیه السلام دا اوس خو عیش علمي دی تعایش دی مونږ په عجیبه کمره کې یو لایو دا یو بوت دی او چلیږي مجبوري ده زمونږ دغه وس دی ولیس للانسان الا ما سعی کېدای شي څوک یاد کړي نو دا بدو ډیر وخت وروسته مسلمان شو ګوډا راغی نبی علیہ السلام ته ویلي پیژندم ان ویزا هغه سړیم چې په سوق د ذل مجاز کې تا بیان کو او زما تنبول راغلی او پتا پسې وکسو او تر د نبی علیہ السلام او امام منه چې خبردار زما د تنبو مخ کې او د خیمه مخ کې دې ته په ګټه نشويشته اپ شګو یې نشويشته مونی قصه کوي چې ها پیغمبر علی السلام میله لګیدلې دا دعوت ورکړي څوک په لاړو څوک په شګو نو وی حتن تصف النهار دا اوس خو مونږ په شاړې د دعوت سره کو ټک کنده غرمه شوه نو خرجت جاری اتن وزی اتن یو خسته جنای روته ولی به خسته نه ولختی جګر د پیغمبري پاک فاطمه الکبرى رضی الله عنها حجام کې ور سره وبوي ډیره پریشانه به بچا خپکیږه ما د پیغه خوخانی انبیاء علیهم السلام سره دا کار شوی دی ها عبد العزای نمو عبد العزاه ابن عبد المطلب تبت یدا ابی لهب و تب دینم سر مشهور مخی دا سیوخا الله خوخه دا داوا چې یره د دې مشرک نوم په قران وانه غستې شي ښا کنایه د ابي لهبن چې یره دې لازم د جهنم سره خامخا د ملازم الجنه نو عدسه پی اوخته فی جیدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحیم اخلاص مکی دی او دا متکسر الاسماء دی دا ځان لدری سلور غنټی غواړي همغه د شلخې غونې راغلو الله دې معافیو کې یو سل دولسم ترتیبا او په نزول کې دویشتم بسم الله کې مسله استعینوا باسمه تعالی خاصتا فاتحه عنوان ذکر د فرق ثلاثه قران ټول دا ذکر کړی منن کی نه منن کی مزب بقره یا ایها الناس عبدوا ربکم قیدان کارساز خاکی عاجز حناری مردود او نوری بی علمه يهود په شان د بقري عبادت مکوي آل عمران کې وي د نصارا په شان د بقري عبادت مکوي نساء قواعد پیش کړو پنځیش قواعد څوارلس احکام د رعیت یولس احکام د راعي مائده ممتاز په حل حرمت انعام د کل ما سوى الله نه غیبانه حاجات مو غواړی نه دا هو نیاز منفی کوي مائدی په تحریمات د غیر الله نیازات د غیر الله کې بحیرا صاحبہ حام وسیله ذکر کړو ادله عقلیه اجمالی نقلی نو انعام دلائل نقلیه تفسیری کړو ترقی وکړه کل ما سوا الله حرس انعام پزان ما حرام وای دلیل نقلی په کې صرف ابراهیم علی السلام واقعا ذکر وا دته ویل کېږي ایراد د توحید په عنوان دیګر مقصد د علم بیان نو اعراف وی جامع هم په ځان نه حرام وای ادا ړومبه تقریبا د بیان او ړومبه صورت چې پاغي کې تاریخ د اقوام ذکر شوی دی او سوره اعراف وو دیو صورتونه کې نفي د شک په تصرف باللسان نو چې کله په جبا کار نشي انفال قوانین علل ذکر کړو توبه براءت ذکر کړو اصل ورو دي ډالي د مشرکین او د اهل کتاب او د منافق یوسف دلیل نقلی رات تنبیحات نفی د شرک په دعا صورت ممتاز هم پدیو له دعوت الحق ابراهیم وقایع او بیان کا حجر نمونی پینزو دری د مخکینو او دو د دی نو نحل ادله متنوعه ورته پیش کا بنی اسرائیل انکار عن آیات الله سبب د عذاب کهف رفض شبات اربعو او مریم تتیما طه تشجی انبیاء اوازی موسی علیہ السلام نو اکرام د ټولو انبیاء خرو سجدا و بکیا حج نفی د شرک فعلی مؤمنون تحلی خبردار تاسو په مقتدا به تهمتونه لګی چې تاسو په مسله به ګمان نه شئ المبادئ السبعه سد للزنا قواعد اربعه فرقان کومه مسله ده چې په داعي تهمتونه لګي نفي د شرک په برکت درې غټې مسلې قران کوي نفي د شرک په تصرف عمومي دعوا نفي د شرک په شفاعت خصوصي نفي د شرک په برکت که شفیع قاری وی داغه بندگی به دی کول لکن التالی باطل نو قصص تشجی پشان دا عراف شو دا صورت نو عنکبوت مومنانو ابتلا و پتا سو بنی رازی د نفس برازی د پلار برازی د مولایانو برازی د قوم برازی روم بعد الابتلا با الله فتح درکی لقمان بیان د توحید علاوه جل کمال چې دا مسله واځي انبیو نه دکړي حکیمانو کړي دا تنزیل السجدینا نفذ شک فی البرکت نفی د شفیع قاری خو فی البرکت یونس سره ما به الاشتراک دوړو کې نفی د شک په شفاعت خو حالت په تصرفات کې په الله څوک ضرور نه نو دلته په برکت ورکولو کې په الله څوک ضرور نه احزاب باغی دو دلیل پیش کړو خپل خزی ته مو وای مور کیږي نه پرده هلک ته زوی وای زوی کیږي نه او یو دلیل الله دا پیش کو شرک باندې حل کولې چې کاله انسان له دوه زړونو ورکړي نو سبا کې رفض شبات اربعو پشان د کا مفاتيح تفری نو یاسین دلیل نقلی د حق پرس چغه صفات عجز صاد ابتلو بالمصائب نو زمر خلاصه حمیم مومن تفصیل د داوی د سورې زمر فتح الله مخلصین له الدین نو دوی یې خوبونه وینو سجدی وی دا جواب په ما شیطانی خوبونه دي دوی کتابو راوړي دي شرع لكم من الدين ما وصادا دست بوغاتو دي دوی یره زمون سفارش بکی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه سوال پیشکو د منی نه منی انه هو السمیع العلیم یرا خامخا زمونږ پلان نه ترس مو ریواج ثم جعلناك على شريعه من یرا سنا تاثر خو پکې دا اختر چې شي نو خځه او نارینه ګډ وډ روان دي احقاف دا جواب ته ما على سبيل التنزل را روان دي راشه مؤمن شه سجده وکړه الله ته په دې مسله شورا د انبیاء علیهم السلام شوی دا ګډي وډي خبرې مکوه لګي بشي پړ مخه به تاو شي شګ بشي راشه په محمد ایمان راوړه الله و فتح درکې نو قمر په لومبه دلیل پیش کو ان کل شیء خلقناه بقدر رحمان دیم دلیل تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مړه تشور جوړ کړي دي څوک د الله په نوم کې برکت نه غړي چې تاسو دا چې چوغاري نه نه فسبح بسم ربک العظیم لس سورتونو مسله به ال قیمتي شي چې په دې باندې یو ته مال لګا او بل اوس پر لګا جهاد انفاق مسله حدیث کې دواړه جمع وي تحریم کې دواړه جمع وي د دې وجه اول څلور سورتونه د اتشتمي سپاري متفرع په مضمون ثاني مجادله حشر ممتحنه صف اجمن منافقون تغابن طلاق نو سوره ملک نه فی الشیخ بالبرکات و نمبر 10 نشي سړیا ودو لو تدهنو فیدهنون شیخ فریدا خلپټه بهتری دا حقا رشتنی آفت راتلون کې په غچا چې دا مسله نه مني معارج منی نه الټه اعتراضات کوي نوح علی السلام نه نیم سو کال د دې مسلې تبلیغ کړو نو جنات سره د ناریت نه دا مسله باندې لیوا وای تول نه باندې سړیا یاره دا مسله و څنګه ذکر ملکی ورته طریقه او خوا مدثر وسیابک فتوحیر قیامت نه تر اعلا په دولس صورتونو کې په مختلفو عنواناتو مسله د قیامت علی سبیل الترقی په دې صورت قران کې مستقل صورتونه د جهاد او د انفاق او انفال توبه مخکې تیر شو او لس صورتونه دا تیر شو د تحریم او دا ها او د قیامت لپاره پنځلس سورتونه دولس دا واقعا ادري مخکې قاف زاریات نو اعلان تر اخره پورې دوه مسلې توحید او تزهید په دنیا توحید مرکزی مسله او تزهید په دنیا حق نه چې ته منه کړی مینی د دنیا قلوه شانده دی او پیغمبر مکلف پدې دی د الله وحدانیت چې بیان نو په هغه طریقه صف لنا ربک د الله نه سب بیان کا وازات چې مشرکین استانه تپوس کوي هغه الله یو دی وعقل فعال نه دی ښه هغه ظاهری دی حواله کړه مخلوق ته او باطنی دی حواله کړه قطبانو ته سمان الله وزدار ناشته الله به حاجت دی لم یلد نتی څوک پیدا نه دی چا پیدا نشته د الله غنی څوک تاسو شروع ته نو ورستو